چې دا اوه صفتونه سبب د کمال دی الکه یو پکې مونږ دی هغه مونږ چې ته پکې ودرېږي او دغه پکې وي خوشو خوزو د الله نه یره او عاجزي دا مسله وه بیا د الله د قدرتونو بیان شو الکه انسانه ته د خپل ځان ته وګوره ته مخکې سوې خاورې بیا خورا د خوراک شي نه دنه جوړ شو بیا ستا پلار وخوړل بیا د هغې نه هغه د ساس کې د منی جوړ شو بیا د ساس کې لاړ د مور بیبي بی رحم ته بیا تې څه دی څو ورځې پس تې وینه جوړه شوه بیا تې غوښه جوړه شوه بیا تې هډوکي جوړ شو بیا په هډوکو الله سرمنه غوښه ور واچوله او بیا د غیر جاندار نه سکړې جاندار کړې سه درکې واچوله اوس د ته دا بیان کوي بیا چې کامیابی دوستانو په دقه صفتونو دا چې دا کومه بیان شوه چې دا صفتونه درکی کامیابی که درکینی کامیاب نی که پویږي پویشه که نه پویږي راشي یو څو واقع وره نوح علی السلام ته ګوره یو سر دی خو چې دکې دا صفتونه کامیاب شو د ده قوم ارس وسره خو دا و صفتونه پکې نو ناکامیاب شو که نه دی غرق شو که نه شو غرق بسم الله الرحیم خ ولقد ارسلنا یقینا راولیګه منګه ولقد ارسلنا یقینا راولیګه منګه نوحا حضرت نوح علیہ السلام الى قومه قوم داغتا نوح علیه السلام می راواغشت او خپل قوم ته می پیغمبر راولیږو چې دی راغی نو مسله وته سوکړه فقال نوح علیه السلام وته وی یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم د یو الله عبادت کوي یا قوم عبد الله ای زما قومه تاسو د یو الله عبادت وکې اوس هم دا مسله ده قوم سره چې خبرې کې او وتوي ای زما قومه دا ډیر د قوم عزت دی نو دی وتوي ای زما قومه تاسو د یو الله عبادت وکئ مالکم نشته د ستاسو د پاره من اله یو معبود برحق لایق د عبادت غیره بغیر داغنه داغنه بغیر بل څوک دل نشته افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوي د الله د عذاب نه قوم را پاسې ده د نوح علیه السلام د نبوت انکار کوي چې حضرت ته خو پیغمبر نه فقال الملأ او ویلې ډلو د سردارانو فقال الملأ او ویلې ډلې د سردارانو الذين كفروا هغه سرداران چې هغه کافرانو من قومه د قوم دا غنه د نوح علی السلام د قوم چې کم سردارانو او وی اوې سوي د د نبوت انکار کوي دا څنګه پیغمبر دی دا خو انسان دی ما هاذا ندی دا الا بشر مثلکم مگر دا خو انسان دی په شان ستاسو دا خو ستاسو په شان انسان دی که پیغمبر وی الله پیغمبر را لېږلی نو چرته ملایکه به را لېږلی و نو انسان یې څنګه راولېږ ما هذا ندی دا الا بشر مگر دا انسان دی مثلکم پشان ستاسو خدای په خیر کې قمقلتو خو یو اندازې پوری تاسو سو سو زلوي په دې خو پوهیږئ که نه د خدای درجه ډېر اوچته ده که د رسالت درجه اوچته ده د خدای درجه اوچته ده د رسالت درجه کمه ده انسان چې اشرف المخلوقات دی په تمام مخلوق کې عزتمن دی هغه د پاره نبوت نه ثابتې وای انسان سره نبوت پکار نه دی لیکن کانی اگر اخلی او د الله سره برابرۍ درجه ول د خدای ورکی الکه کانی چې بیکاره شي دی هغه له درجه د خدای ورکی او انسان چې اشرف المخلوقات دی هغه له درجه د نبوت نه ورکه چې نه دا پیغمبر کې دی نشي سوي لکه د اوسنی حضرات خبرې کوي ما غسي وي وی ځان ساته د دنه غوري دا اسلام نه غواړي دا ځان اوچتای یریدو د اراده کوي ان یتفضل چې دې ځان اوچت کی علیکم پتاسو یریدو دې اراده کوي ان یتفضل چې دې ځان اوچت کی علیکم پتاسو ولو شاء الله کشر خوخه شوی وی د الله کدا الله دا خوخه وی چې زه پیغمبر لېګم لانزل ملائکتن نو الله برا لګلې وی ملائکه الله با چې را لېږلې پیغمبران ملایکې به را لېږلې انسان یې ولې راولېږ او بل انسان څنګه انسان دی نو داسې مسلې راته کوي چې زمونږ پلار او نیکه نه دي کړي دی راته وایي د یو الله عبادت وکړي او د الله نه بغیر بل څوک ستاسو دپاره لایق د عبادت نشته ما سمعنا بهذا نه دي اورېدلې مونږ دا خبره فی آبائنا الاولین په هغه پلارانو زمونږ اولو کې ان هو نه دی دی استغفر الله د نوح علی السلام بارکه وی ان هو نه دی دا نوح الا رجل مگر دا یو سړی دی لیونی دی لیونی به جنتون او په د باندې لیونتوب دی دا لیونی دی نو دا خبرې کوي کله وی د یو الله عبادت وکي او کله وی جنت او کله وی دوزخ دی زه چلو مړه پرې دی یو څو ورځې ورته انتظار وکړي فتربصو به تاسو انتظار وکړي دته حتی حین تر د یو وخته پورې یو څو ورځې ورته انتظار وکړي بس مړ به شي ځکه لیونو ته خلک عام طور ګورې څه نه وایي په بازار کې چې د باندې لیونی ګزار وکړو ګورې مخ به هم نه ورګرځي که مخ دې ور وګرځه او څه دې ورته ووایي خلک د پورې خاندي چې هلکه دا خو دغه دی لیونی دی نوح علیه السلام دی ډېرې بې اندازې تنګ کړه د بس به درته راشي بی اندازې یې تنګ کړ بی اندازې تکلیفونه یې ورته ورسول اخر کې څه وایي قال نوح علیه السلام ووی رب انصرني ای زما ربه ته امداد وکړي زما رب انصرني ای زما ربه ته نصرت او امداد وکړي زما بما کذبون په سبب د دروغجن کولو د دوی ماله په سبب د دروغجن کولو د دوی مالا ما ته دروغجن وي د دې دروغجن کولو په وجه باندې وسره ربط نغو کې زما امدادو کې الله فورا سوال قبول کو وی بس عذاب پر اولم فاوحینا الیه نو مونږ وحی وکړه نوح علی السلام ته چې خیر سره عذاب راځي خو د دنیا دا ټولې مسلې په اسباب وي طالب نجات در کومه خو د نجات لپاره اسباب دا دي چې کشته جوړه کا چې د دغه راشي طوفان چې ته په دا کشته کې سور شي انسنا الفلکا چې ته جوړه کا کشته انسنا الفلکا چې ته جوړه کا کشته بی اعیننا پستر گو زمنگا په حفاظت زمنگا مونږ وایو په نگرانه زمونږه زما په نگرانه او زما په حفاظت کې جوړه کا و وحینا او په وحی زمونږه الله و نوح علیه صلوات و سلام ته دا غریب خو کاریګر نو نه د کشته د جوړولو طریقه ورتله نو الله به ته وحی کوله د سه تخته جوړه کا دغلته ولګوه دسې تخته جوړه کا دغلته ولګوه دا سر دسې جوړ کا او دا سر دسې جوړ کا دا به و وحینا او په حکم زمونږه فاذا جاء امرنا کله چې راشي حکم زمونږه د عذاب فاذا جاء امرنا کله چې راشي حکم زمونږه الله نوح علیه السلام ته ویلیو دا عذاب دراتلو نه خدا ده چې دا ستاسو کور کې تنور نه دی دې کې به اوبه راوځي او چې بس اوبه راووتې نو بس منډې کوه کشته ته ځان رسوه وفارت تنور او جوش وهي تنور او جوش وهي تنور عام استادان وای د تنور معنی هم دقه تنور دی چې دا تاسو ته پښتو کې تنور وایي تنور خو پیژنې هغه ځای چې هغه خلک پکې ډوډۍ پخوي دا دی کوفه کې تنورو ځنې خلک وایي خو هغه کم خلک وایي د تنور معنا کوي ریا د وجه الارض وجه الارض د ځمکې د مخ نه دی وفار التنور جوش وی مخ د ځمکې نو فسلک فیها ته دننه که په دې کشته کې من کلن د هر قسم شینه زوجین اسنین جوړه دوا د ار یو سیز نه د جاندارونه یو جوړه دغه کا مثلا پیشوګان دی یو نر خزه غویان دی یو نر خزه او خان دی یو نر خزه ګړي دی وزي دی یو نر خزه و اهلک او د خپل کور خلک د خپل کور خلک چې ستا دي دام پکې دن نه که خو ستا په کور کې دوه کسان دي هغه نه یو ستا بیبي ده ښځه دی ده او یو ستا زوی دی دا نه د حضرت نوح علیه السلام ښځه د دنیا په مسلو کې نره خزه و تکړه خو غریب کې دا چې دینداری نه و د کافرو مرګره و دا یو ټکی د یاد ساته چې نره و دا به بیا پکاریږي نورا نرم و حیا ناکم ورس و خو ما وی ایمان نو د کافرو مرګته کوله او یو د دزویو ولا تخاطبنی الا من مگر هغه څوک سبق علیه القول چې مخکې ویل شوی د پاغه باندې خبره منهم د دوینا ستا د کورنۍ نه چې مخکې په چا باندې خبره شوې ده هغه نه چې په ازل کې فیصله دا شوې ده چې له اهلکنهم زه به دوی هلاکوم او بل بدا کې چې ولا تخاطبني او ته خبره مکه و زما سره فی الذین ظلموا پبار دا خلکو کې چې هغوی ظلم کړی دی انهم یقینا دوی چې دی مغرقون دوی غرق کیدونکي دي فاذا استویت کله چې ته برابر شوې کشته ته به وروخیږي نو بیا به په آرام کینې فاذا استویت کله چې ته برابر شوې انت ته ومن معک او هغه څوک چې تا سره دي علی الفلک په کشته باندې برابر شوې په دنیا به طوفان راشي یا به خلک ټول غرق شي نو فقل الحمد لله الذي اوایا چې ټول تعریفونه خاص هغه الله لري نجانا چې هغه نجات راکه مونږ ته من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه وقر ربي اوایا چې ای زما ربه هر ځای ته چې لاړ شې په سفر دا ټکې وایې وقر ربي اوایا چې ای زما ربه انزلنی ما کوس کې د کشته نه منزلا مبارکا په کوزیدو برکتی سره چې زما په کوزیدو کې خیر او برکتی وانت خیر المنزلین او ته ډیر خکوزون کې اوس وګوره چې کامیابی دوستانو سکه ده هغه او صفاتونو کې ده کنه ده قد افلح المؤمنون ان فی ذالک یقینا په دغه واقعیا کې لآیات نخې دي نشانې دي د الله د قدرتونو و ان کنا او یقینا یو مونږ له مبتلین امتحان کوونکي کله خوشحالي راولم کله مشکلات راولم خیر دا نوح علیه السلام بیا لاړه د هغې پسې بیا الله بل قوم پیدا کړ عاد عاد قومو هغې ته الله ښکلی پیغمبر راولېږه هود علیه السلام هغې پسې بیا الله بل قوم پیدا کړ سمود هغې ته الله صالح علیه السلام راولېږه ثم انشأنا بیا موږ پیدا کړه من بعدهم پس د هغوی نه قرنن آخرین قوم نور بل قوم می پیدا کو عام طور خلق وی دا عادیان و عادیان ځنې خلق وی سمودیانو فارسلنا فیهم نو مونږ راو لیګه پاغوی کې رسولن پیغمبر منهم داغوینا هم د دې قوم پیغمبر حضرت هود علی السلام الکه هود علی السلام چې راغی نو هغه د قوم ته څه مسله وکړه وته وی ان اعبد الله چې تاسو عبادت وکړئ د الله مالکم نشته ستاسو د پاره من اله یو معبود بر حق غیره بغیر داغنه افلا تتقون تاسو نه یریږئ لږه پاتې دی وقال الملأ او ویډلې د سردارانو من قومه د قوم داغنه د حضرت هود علیه السلام د قوم د نوابان وی الذين كفروا هغه سرداران چې هغوی کفر کړو وکذبوا بلقاء الاخرته او هغوی دروغ ویلي او ملاوېدو د آخرت نه چې دا دروغ خبرې دي و اطرفناهما او منګه نعمتونه کړیو په هغوی باندې من په هغوی باندې نعمتونه کړي وو فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې نو دی غټایټو او دا په خېټه ماړه خلکو دوی سووي ما هذا نه دی دا ګوته نیسي نوح هود علیه السلام ته ما هذا نه دی دا الا بشر مثلکم مګر دا انسان دی په شان ستاسو هلکه انسان پسې څنګه ځئ څنګه کدا پیغمبرو پکارو چې خوراک نه کولی پکارو چې سکاک نه کولی ځکه بزرگان خو خوراک نه کوي سکاک نه کوي یا کولو دی خوراک کوي مما دا هغه نه تاکلون منه چې تاسو خوراک کوي دا غینا پدې کې موږ سره برابر دی و یشربو او دی سکی مما د هغې نه تشربون چې تاسو یې څکئ او بیا به یې څه وي د مشرانو به د قوم ته وي ولئن اطعتم بشرا که چېرې تاسو تابعداري وکړه د یو انسان مثلکم چې په شان ستاسو دی نو انکم یقینا تاسو چې یې اذا لخاسرون په دقه وخت کې به تاوانیان او نقصانیان یې څنګه ته پاسې او د یو خپل مثل د پاره تابعداري کې او ځان وته ذلیل کې قوم وی او کنه اوس ما تاسو ته ویلو کنه حسین احمد صاحب بوي قوم کې اخلاصي خو پوهه پکې ټکیم نه اوس قوم پکارو چې داسې ویلې وي چې سیبانو د امون چې تاسو تابعداري کو دا د نوابانو د سردارانو نو بیا خو پکارو چې مونږ تاسو هم نه کوو خا او بیا سوی وای نو دسه مسلې درته کوي چې د سره د اوس مسلې تا چې د اوسه پوری کړی نه دي آیا ادوکم آیا داوود علی السلام وعده کوي تاسو سره انکم چې تاسو شي اذا متتم چې کله تاسو مړ شئ وکنتم ترابا او شی تاسو خاورې و عظامن اډو کې په قبر کې خاورې شی و اډو کې شی نو انکم تاسو چې مخرجون تاسو برای استل شی د قبرونو نه دی د تدا مسلې کوي اډو کې بشه خاورې بشه بیا به د قبرونو نه روزه حیحات لری والی دی حیحات لری والی دی لما د هغه خبرې تو ادون چې تاسو سره واده کولی شي دا خو د عقل نه لري دي نو الکه مسله صدا ان هي نه د جون الا حیاتنا الدنیا مگر جون زمنګ د دنیا دی نو لکه داود علیه السلام چې وایي چې مرګ نه پس بیا ژوند شته وی دا دروغجن دی ان هو نه دی دا حضرت هود الا رجل مگر دا سړی دی نفترا چې د ځان ویلی دی علی الله کذبا په الله دروغ وما نحن له نیو من د د پاره به مؤمنین یقین کوونکی قال نوح علیہ السلام و رب انصرنی اے زما ربا ته زما نصرت وکې بما کذبون په سبب د دروغجن کولو د دوی مالا قال الله وتوي پروا مکو لګ وخت پسې ګوره قال الله وتوي اما قليل لګ وخت پسو لا يصبحن دی بخامخا وګرځي نادمین خپېمان فاخذتهم الصيحه نوني واغوي لچغي بالحق په حق دا چغه ټکه چراغي ریاضه نو اکثر خلک دا وی چې د دینه مراد عاد قوم نه دی اگر چې برابرۍ کې خدا سي چې نوح عليه السلام پسې عاد قوم راغلي دي د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 خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په احادیثو مره به صحیح پوه کړي ربه د قرآن او د احادیثو عظمت زموږ په زړونو کې واچي ربه د قرآن او د احادیثو اتباع زموږ نصیب وګرځوي ربه د قرآن او د احادیثو اتباع زموږ نصیب وګرځوي ربه د قرآن مجید خیر او برکت موږ له دنیا کې مراکې زموږ کورانو بچو ته مراکې په خبر کې مربه د خیر برکت راکې په ورځ د قیامت مربه د عظیم خیر نه ته موږ محروموي ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو په دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي دا معمولي کېناستل زمونږ دپاره الله ذریعه د سعادت د دنیا د آخرت وګرځوي الله